مگر د خپل محارم سره چې د دیوی خاوند دې رور دې خره دې او نور هغه خلق دي چې همیشه د پاره دې سره نکاح بند ده متفقن علیه نو د خزي आवाज سفر ګناه ده او د غیر محارم سره سفر داغه د پاسه نور ګناه